او دا باب برسیږي تر دغه پورې و پنځوستم آیات پورې و پنځوستم آیات پورې به دا باب وي په دې باب کې راته وایي چې اوس راشه بل ډله واوره د دغه قوانینو چې مخ کې ذکر شو کورنی قوانین د دې قوانینو مخالفین دوه قسم دي یو کوم منافقان دي یو يهوديان او نصارا دي هغه هم دا قوانين څه کوي دي کې بے جا مداخلت کوي نن چې په ټوله دنیا کې دا قوانين شرعيه بدل کړي دي چا بدل کړي دي يهوديانو بدل کړي دي کنه او دا نور زمونږ دا يهوديان هغه پسې روان دي نو دا څه کوي دا ته اوس دا وی هغه بد اخلاق هغه ته زواجر دي او په دې کې برته ذکر کوي سمرا ولس ولس خباستونه ولس رزالتونه برته دوی ذکر کوي خشمار ملتا او دا رنگ بیا په اخر کې به تخویف ورکی دوی ته چخا تاسو کې دا ولس مرزونه دا خو زواجر شو دا غینه پس به تخویف او دمکی به ورکی په اخر او تخویف او خروی او بیا دا غینه پروستو بیا چې سوق د دغه صفاتونه بچتی مؤمنان دي او د يهودو د صفاتو نه بچ نه غيته او بشارت او زیر ورکی تاسو ته ګورئ علم ترای ته ګورئ نه ال الذين کسانو ته او تو چې ور کړی شوی ته نصیبا من الكتاب یو برخه د کتاب نه برخه د کتاب ورته ور کړی شوی ما تاسو ته وی دا واړه مليان دي واړه مليان چې کوم دي په دوی کې هغه ته یادې یو هغه غټ مليان دي هغه ته اوتل کتاب وای ها یشترون الضلالتا یو کار غي کدا دي یشترون الضلالتا اخلی گمراهی گمراهی اخلی څه مطلب یختارون الضلالتا گمراهی ورکی ښا د الله قانون به پریږدي او باطل قانون به اخلي دا بر د کاری هغه له ترجیح ور کوي دویم کار به دا وی د يهودو خوې دی دویم دار یشترون الضلاله کله کله گمراهی په پیسو مخلی په روپو مخلی ښا څنګه غلط کتابونه غلط عقیده والا غلط نظری والا غلط قوانین والا کتابونه بس کوي هغه پروف واخلین دا کار دی یو صفته دا سو بل ويريدون ان تضل السبيل بیا خپل خو گمراه دي خو اراده لري ان تضل السبيل چې تاسو گمراه شئ د لارې حق نه پوه شئ دام نه چې یوازې گمراه دی تام گمراه کوي د ځان سره چې دا مسلمان به څنګه واوړي دی به څنګه کافر شي نو استاد کافر کول او استاد گمراه کول کوشش هم سکی هغه هم پس جاری ساتره دی بل مرض دی ښا چرسی وای خدای د خلکو چرګم چرتیانی کی نو دوی خپل گمراه دي دی وای چې خدای پاک اوس ما سره بلم گمراه شي والله اعلم باعدائکم الله تعالی پوهه دی په دشمنانو استاد باندې دا تا دشمن دی خدا دی دوست نه دی تا په ګمان کړی دی چې ودرې کدا زما دوست دی ورسره ولاړی او ګرځي ورسره په یو ځای باندې الله وی نه دا تاسو دشمنان دي زی دشمنی پیژنم ما در ته خبر درک غټه دشمنی دار تا د دین نه اړی نور نه کې ستارو کو سره روپۍ په دې در کوي خو گمراه کوي دي د دین نه بده اړی ښا نو یو بل صفت دار دا تاسو دشمن دی دریم دا شو وکفا بالله ولیا او کافی دی الله تعالی بچ کون کې تاسو لره د دوی نه اے دې استاد دشمن د تاسو سره غم شو چې اوس دې ما ته غرق نکی زه خو نه ورغم د خواته خدا ته نه چې بیا ما گمراه کی الله وای چې ته ځان ساتي نو بیا دې الله تعالی مل دې الله به حفاظت کوي بچ کوي بری وکفا بالله ولیا کافی دې الله تعالی حفاظت کون کې تاسو لره د دوی نه وکفا بالله نصيرا او کافی دی الله تعالی مددگار تاسو په مقابله د دوی کې کوم مقابله د سره الله باندې مدد کوي من الذين هادو دا کسان دي څوک نو اوس ته دا غدا کوي وای من الذين هادو دا دا کسان نه دي چې يهوديان دي دا بل صفات شو يحرفون الكلمه عن مواضعه اړي کلمې د الله تعالی عن مواضعه د ځایونو خپلونه د خپل ځای نه کلمه اړي ښا د زاین کلمه اړول څه مطلب دی د زاین کلمه اړول مطلب دا دی چې تحریف کوي تحریف پوښ کنه معنوي تحریف کوي ګوره دا به دوه قسمه قران کې راځي یحرفون الکلمه عن مواضعه یو بدا راځي بل برازي یحرفون الکلمه من بعد مواضعه ان یحرفون الکلمه عن مواضعه چې راچین داغه نه مطلب بدای چې مانوي تحریف کوي لفظ خو هغه شان دی چې په کتاب کې څنګه دی خو چې دې بهر ته مسله بیانې نو دا چې وایړی را وایړی یو ګډه وډی کې خلکو ته خو شبهات او باطل او سره هغه حقيقي معنی پریږي او مجازي معنی تلار شي او دا وای امام رازی دی دا کې وای وای کما یفعله اهل البدعه فی زماننا لکه زمون په زمانہ کې چې اهل بدعت خلق دا کارونه کوي بریلیان وغیرہ دا کارونه کوي چې هغه غمانی سکی هغه معنی بدلی بدلی کی تا او پتا باندې ګډوډي راولي نو دا کار کوي او من بعد مواضعه چې راشي نو هغه نه تحریف لفظي مراد دی او دغه وای مجد الدین فیروز آبادی په بصائر او تمیز کې وای چې نه یحرفون الکلمه عن مواضعه دا عن مواضعه مراد په هغه زمانہ کې تحریف با او من بعد مواضعین مراد چې کوم د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې تحریف کولو يهوديانو نو هغه ته مراد دغه کلمې واړی بدلې کی پوښي عم مواضعه د ځای نو خپلنا ويقولون وای سمعنا وعصینا سمعنا مونږه واوریدل وعصینا او مونږه نافرمانی کو اول کې وای او مونږ واوریدل بالکل مونږ دغه کو خبره منو بیا وروسته څه کوي وعسینا بیا نه منی ښا عمل په نه کوي چې ته وته مسله بیانې وي بس صحیح شو ټیک تما واوریدل کنه خو عمل په نه کوي نو دا کاری واسمع غیر مسمع او نبی علیہ السلام به د بی کوي خاصوي واسمع واورا پیغمبر علیہ السلام ته خبره کوي نو وای واورا داش پغم صفت ته غیر مسمع په داسې حال کې چې نه اورول شوی ته نه او راولې شوی ته څه مطلب دی منګه غتا ته نه کو اصل مقصد هم دا نه دی واوري پوه شي ما یې مور کنه دا نعوذ بالله به دې کې یا دا معنا دا یا دا معنا دا چې غیر مسمعين په داسې حال کې چې ته نه اورولې شوی یعنی تا ته دی الله وا نوري لا اسمعک الله الله دې تا ته وا نوري څه مطلب دی الله دې تا مړ الله دې تا مړ کی دا خبره کوي ښا بل وګوره وراعنا بل دې سوي لفظ دراعنا وای خو څنګه وای لیم بالسنتهم یدعون لیم اړی جبه کګوی جبه به افاغی باندې فکوګوالی سرا جبه په لکګی کی څنګه راعنا معنی ګوره دا راځي راعنا زمونږ خیال وساته صحیح شو نو پیغمبر ته دوی دا ټکی ویلو خو جبه په لګه کګه کړه څنګه وی راعینا ګور راعینا راعینا راعینا معنی بیا صدا زمون شپون کیا سوچ کنه ته خو زمون شپونی ته زمونږه ګړې بسره نو دا ټکه به کولو لیم بالسنتهم وطعنا فی الدین ویطعنون طعنا او دوی اعتراضونه کوي په دین په دین کې په دین باندې اعتراضونه کوي دا پکې څه شي شو دا پکې څنګه شو دا څنګه مساله شو نو دا کوي خدای بل شو دای له دغه شو نه هم صفات شوخه ولو انهم قالوا اوس الله تعالی وت دعوت ورکړي چې وظالمانو پرېګ دی دا خوینا دا بد اخلاق پرېګ دی راشي دا دغه خوې پرېګ دی ولو انهم قالوا او که چرته وې دوی چې ویلې وې سمعنا مونږ واورېدو واطعنا مونږ تابعداري کو واسمع دا سی ویل چې سمعنا دا ویل وی نو دوی خو وخت وی چې وحسینا کنه موږ نافرمانی کو نو الله وای کړه دی په ځای دا ویل وی چې واطعنا بالکل موږ تابعداری کو تابعداری کړي وا نو خبا وا واسمع او دا ویل وی چې واورا او دا وسره نه ویل چې غیر مسمعین غیر مسمعین وسره نه ویل وانظرنا او دا سی ویل وی چې انظرنا په ځای دا راعنا باندې راعنا دی نه ویل چې غیبانی بیا ځبې کګی دا ویل وی چې انظرنا زمون خیال وساته خو شو دا ویل مونږ ته نظر وکا لکان خیر لهم نو خامخا دا به بهتر او د دوی لپاره او اقوام او دا به برابرون کې او د ایمانونو د دوی لپاره ولکن لعنهم الله لیکن دوی ولې نه وای الله وای زکه دوی باندې ما لعنت کړی دوی ما خپل رحمت نشړ دی دي ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی الله تعالی په دوی باندې د کفرهم په سبب د کفر د دوی باندې فلا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګ غوندې لګ غوندې دوی ایمان راوړي یعنی سم مسلې منی او سم نه منی یو معنی دار یا دار فلا یؤمنون الا قلیلا دوی کې لګ غوندې خلق ایمان راوړي لګ غوندې خلق په دوی کې ایمان راوړي ډیر نه راوړي یا ایه الذین او داینه هم صفات شو فلا یؤمنون الا قلیلا یا ایه الذین اوتوا الكتاب اے مومنانو اے کسانو چې درکړ شوی تاسو ته کتابو اے کتاب والو امنو ایمان راوړی بیا دعوت ورکړي بما پاک کتاب باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی مصدق لما معکم چې موافق دی برابر دی د هغه کتابونو سره معکم چې تاسو سره دی من قبل ان نقمس وجوها مخکې دا غینه چې موږ وران کو بعد مخونه موږ وران کو بعد مخونه فنردها نو موږ واړو علی ادبارها شاګانو طرف ته د شا په طرف باندې ولا مخ واړو څنګه به وران کو څنګه د شا په طرف مطلب دا استاد مخ ته کنا شا طرف ته وګور استاد سټ دی پوښوي نو دې سټ ته وګورا دا دې سټ په شان بدل دا مخ کی مطلب دا خلا پوز او سترګه په دې ختم کی الله وې بر سره دا چلو کوم ته ایمان مورا نه وړو ها ایمان مورا نه وړو کتابیانو ته وې په دې باندې سوال لازم سوال دار دي چې کتابیانو خو ایمان را نه وړو بیا ولې الله تعالی د دوی مخونه د سټونو غوندې نکړل الله تعالی خو د وعده نه خلاف نه کوي نو جواب داغي دا ده چې نه الله وی کټول کتابیان ایمان را نوړي نو بیا مخونه لټول رسد پشان کوم خو لیکن بعضو پکې راوړل داغه بعضو په ځبان الله تعالی عذاب پورته کړو داغه بعضو په ځبان الله عذاب پورته کړو او حسن بصری دې دا کې بل معنا کوي فنردها نو مونږ بواړو د دوی مخونه علاد بارها پشاګان باندې مطلب ترقی به ورله ختم کم پرمختګ به ختم شي پر شاتګ به شروع شي خدا مطلب دی او نلعنهم یا موږ پلانت کو کما لعن اصحاب السبت لکه چې موږ لعنت کړو په خاوندانو د ورځ د هفت خالی باندې هغه د خالی ورځ والا د هفته د ورځ والا خلق سو پاغوی ملانت کړو څنګه هغه د هفته په ورځ کې به میان نیول او الله ته بند کړو نو الله دا غوی نه جوړ کړ بیزوګان او شادوګان ته جوړ کړ نو دغه شان ته الله وایي د بده دوی نه جوړ کم اوس کته وا چې دوی نه خو جوړ نه کړ نه په دې امت کې مخ نه لري د شادو غوندې بیزو غوندې مخ ته نه جوړي خو خوې پکې دا غراولي د بیزو څه خوې د مکر ارامیتوب چلونه دا کوي کنه بیزوګان شادوګان هغه کې دا شې نه ډیری نو دا خو نه پد کې راشي ښا کمال ان اصحاب السبت وکانا امر الله د کار د حکم د الله تعالی مفعولا کړه شوی پورا کړه شوی د الله تعالی کار کې کمزوري نه راځي ان الله لا یغفر ان یشرک به اوس دوی منکې د شرک نه او تخویف دمکی ورته ورکې ښا ان الله لا یغفر یقینا الله تعالی بخنه نه کوي اي یشرک به د شرک کول پاغه پوري چې هغه سره تاسو شریک کی الله د دې خبره بخنه نه کوي و یغفر ما دون ذالک او بخنه کوي ما دون ذالک هغه چې کم وي د دینه کم ګنا لمن د پاره دا غچا یشاء چې اراده وشي الله پاک نور گناہونه بخي خو شرک سکی نه بخي ولی و من یشرک بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي د الله سره فقد افترا اثما عظیما نو یقینا د اوتړ په الله تعالی باندې ګناه لوی د په الله باندې لوی ګناه جوړ اوتړ او لوی دروغ په جوړ کړ چې دا الله د ځان سره شریک کړي دی الله ما خو د ځان سره هیڅ کوم نه شریک کړي نو په دې میانس کې دا تخویفات او ترغیبات ورکړ اوس بیا د دوی هغه خباستونه ذکر کړي نو بل خباست ګورا علم ترای ته ګور نه ال الذین کسانو تا یزکون انفسهم چې پاک پاکی ځان نقبل پاکی ځان نقبل نسبت د پاکی کی ځان تا زوی دې پاک سره ما پوه شو کنه ما غوند سړی دا وته پیدا نه کی نو دا قسم صفاتونه رضان کوي الله وی بلل نو دا ډیر بدکار دی ها ځان باندې پاکه پوه شو په صورت دغه کې براشي نجم کې فلا تزکو انفسکم ځان م پاکوي ځان م پاکوي دا نه ته کنه ته وا چیرې بس صحیح د عبادت عبادت پنه کوم داسې پلیت پګردم نه نه ځان م پاکوي یعنی ځان ته نسبت د پاکي م کوي چې دا خسړې اندزان صفات کې دا م کوا پوه شئ الله تعالی په لغمانه پويږي بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی پاکي من هغه څوک یشاء او چې را دی او شي ولا یظلمون فتیلا او ظلم بن شي کوله په دې خلکو باندې فتیلا په اندازې د تار د اډو کې د کجوري پوښوي فتیل څه ته ویل کیږي ما هم غرو جماعت کې کجوري خوري کنه نو چې کجوري خوري نو ګوري کجوري کې وګوري تاسو اډو کې چراوځي په هغه اډو کې کې بیا دا دا غونډې ځای سره دا کم دا غونډې په دې کې بیا یو تار غونډې بلا ته تلې ښا پوه شئ هغه ته سوي لکه کې فتیل ورته ویل کېږي نو الله تعالی په دومره اندازم د چا سره ظلم نه کوي دا ډیر نری تار دی دغه اندازې تا سره ظلم نه کوي یا بعد وی فتیل که خیال دې کړی کله لاس خیرن شي نو ته دا لاس داسې داسې کې نو هغه دغه غونډې جوړ شي د خیرو هغه تم فتیل ویل کیږي ها انظر کیف یفترون الله وی تدوی ته ګوره کیف یفترون علی الله الکذب سرنګ جوړی په الله باندې درو وکفا به اسم مبینا او کافی دې دلاره دغه ګناه کارا دا لوی کارا ګناه کوي کنه چې په الله دروغ جوړی علم ترای ته ګوره نه الی الذین اوتو نصیبا من الكتاب دای بل کو یو ګورا ها دای بل صفات دې دولت صفات تر دې پوری ذکر شو نو دیار لسم صفات وګورا علم ترای ته ګور نه ال الذین کسانو ته او تو چې ور کړه شوی ورته نصیبا من الكتاب یو برخه د کتاب نه مطلب وړو کې مولا ده ها وړو کې مولا ده خو سکار کوي آرامی توپ ته ګورا یؤمنون بالجبتی ایمان راوړي پچا باندې بالجبتی په جبت په جبت باندې وتاغوت او په تاغوت باندې جبت څه ته وای تاغوت څه ته وای جبت وای الک دا هغه دغه ته وای بوتان وتا طاغوت څه ته وای طاغوت وای شیطان ته وای یو معنی دا راخه یا بعض وای الجبت چې دی نو هغه معبود من دون الله هر هغه معبود چې غیر د الله نه د عبادت کیږي او طاغوت هغه ته ویل کیږي وای کل من ضل و اضل هر هغه څوک چې په خپلم گمراه دی او بلم گمراه کوي هر هغه څوک چې په خپلم گمراه دی او بلم گمراه کوي نو هغه ته طاغوت ویل کیږي یا بعض وی یؤمنون بالجبت جبت سحر ته وی جادو ته او دغه ته وی طاغوت ته وی دا کهانت کاهنان چې کومي هغه خلکو ته نجوميان غونستي هغه ته ویل کی کهانت ته ویل کیږي نو ایمان راوړي یقین لري دی په کوډو په منترو مطلب دا څه یقین لري په کوډو په منترو باندې ويقولون او وای للذین کفروا کسان ته کافران دي هؤلاء دا کافران چې دي اهدا دا ډیر په هدایت دي من اللجنه دا کسانو نه امنو چې ایمان راوړل سبیلن د جهاد د لارې نه دغه په ډیر زیات په هدایت کې یا څنګه چلو دا یو مولا او په يهودو کې خاص هغه تل مکی تا ګوره يهوديان خو کم از کم بیا هم دی په دغه په آسماني کتاب خو ایمان لرو او شرک نه کولو خلاړو مکی تا په مکه کې خالص تر مشرکان هغه خو بوتان ته سید دی لا ګولې نو هغه مشرکان د دینم حیی ابن اخطب ها حیی ابن اخطب نو دې تلو نو هغه مشرکان ته پښتنه وکړه ویره مونږ په حق یو که محمد صلی الله علیه وسلم په حق یو نو هغه ته وی خانه ته مونږ ته قصه بیان کا دوه ته وی تاسو ما خپل دین بیان کړئ دا غو دین بیان کړئ زبرته وی ما نو هغه خدا چلو کې چې هغه وته وی ګورا مونږ وی د کعبه خدمت کو پوښوي د الله کور دی دا خو غي منله دغه رنګ مونږ د مسجد حرام تعمیر کو مونږ به د زمزم خیال ساتو مونږ د حاجیانو توبه ورکو مونږ خدا کارونه کو خپل مینس کې صله رحمی یو بل سره ګوره رشتہ مشته جوړه د تعلق برقرار ده بدا زمونږ کارونه ترقیاتی کارونه کو بل طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم سره کار کړ دی هغه بیت الله پرې خو د دې نه لا پوښ کنه د خپل قوم سره ورانه ده وی دا کارونه هغه کوي پوه شوې نو دی ولګي الان کې دته پته و چې دا مطلب نبی صلی الله علیه وسلم څه دین دی دا هغه دین خو توحید دی نو د سووی وی ها اولای دا خلکو اهدا وی دا ډیر په هدایت دي من الذین آمنوا سبیلا دا هغه مؤمنانو نه چې هغه مؤمنان کوم مدینه کې ناشتي وی دا غینه تاسو ډیر په هدایت دي تاسو ډیر خلک تاسو دین کې وړیر خاله ها دا د دومره ظلم وکړو چې مشرکان ته سووي مشرکان ته په هدایت خلک ویلان کې غره د کتاب کې سو مشرکان کافرو په ناروا او گمراه خلکو هغه ته په ډیر هدایت پانی یو د دې مثال دارته دی لکه نن سبا تاسو ګورئ کنه سو کوی کنه هلکه طالبان خو دا خو دغه چي دي چې بس چرته بم خلاص کا پوه شو کنه دغه رنګ مطلب دورانی کارونه کوي ام لهم نصیب من الملک الله وی وو دا يهوديان سړي دا دا دومره ظالمان دي کنه چې دا خبره خو کوي خو بل خواته دا انتهایی بخیلان هم دي ښا بخیلان دي ام لهم نصیب آیا شته دوی د پاره یو برخه من الملک د حکومت نه حکومت اونیشته دی پورا خدا سي ملکی غوندي پکشته دی یو برخه ده پکې فایدم نه په دغه وخت کې لا یؤتون الناس ور باندې کې خلق ته دوی نقیرن په اندازا د داغ د اډو کې د کجوري دا بل څه شي شوخه نقیر دا د کجوري اډو کې چوغوري تاسو شاته طرف ته وګورئ دا سوي راواله شاته طرف ته پاره کې بیا داس یو وړو کې غونډه کوته غونډه دي نه دې دا ته وای کچا داسې پښتنه یا پسشي په میخ والے دي نو دغه دغه سره دغه ته نقیر ویل کېږي په عربی کې نو د دې اډوکی چې دا اډوکی ته د دې اډوکی دا سورې ته ډکیږي کنه دومره اندازم دې څه کوي چاله څه نه ورکي دا دومره بخیلان دي دا بل مرز شوخه ام یحسدون الناس آیا دوی حسد کوي د خلکو سره مسلمانانو سره دوی حسد کوي پس باندې علامه په هغه نعمت باندې آتاهم الله چې ورکړ دی الله تعالی غوي ته من فضلی د فضل خپلنا الله تعالی نبوت ورکړ دې مسلمانانو ته دې دا غي په وجه باندې سلګي دوی وسره حسد کیدا او تولی ورکړ دې نو الله وی فقد اتینا یقینا مون خو ورکړو دغه نعمت آل ابراهیم کورنۍ مون خو ورکړو کورنۍ دې ابراهیم علی السلام ته الکتاب کتاب والحکمت او پوهه دې دین او نبوت دا خو مونږ غي ته مخ کنه ورکړی دي په دوی کې څومره پیغمبران په خپل راغلي دي په بنی اسرائیلو کې واتیناهم ورکړو موږ غوي ته ملکن عظیما بادشاہی لویا موږ ته لوی بادشاہی ورکړو وا فمنهم نو بعد دا غوینا من هغه دی امن به چې ایمان راوړو په دغه کتاب باندې ومنهم بعد دا غوینا من هغه دی صد عنه چې تاو شو دغه کتاب نه کتاب نه مخواړو په کتاب ایمان نه وروړو وکفا بجهنم سعیرا او کافی دے جهنم سعیرن گرم کړه شوی لمبو والا لمبو والا دې گرم کړه شوی ده ها ان الذين كفروا بآياتنا اوس چې تخویف دا دا دغه ورکړو دا زجر ورکړو او دغه رنګ تفریف ما سبق باندې وکړه نو اوس تخویف او خروی ورکړي ښا ان الذين كفروا یقینا کسان چې انکار کړي دي بآياتنا د آیاتونو زمونږ نه سوف نسلیهم نار ذره داخل به کوم دوی لره اورتا کلمہ نضجت یعنی هغه سور دائم او همیشه با بیا الته کې کوم دنو سوي الته کې به اور نوي گرمایش په نوي بلکې سیوره به وي پاره کې بیا کوم دنو الته ناس دا تر دې پوري دغه باب چې کوم دی نو ختم شو هغه د باب څخه خلاصه او خلاصه د اهل کتاب او خباستونه چې هغه د قوانین مخالفت کوي ولس خباسات تر دې پوري د دوی رضالتونه ذکر کړ په اخر کې وته تخویف او دمکی ورکړه او چې څوک د دوی د خوینه ځان وساتي نو الله تعالی هغه ته بشارت او زیره ورکړو